د والدینو سره ښه سلوک ښېګڼه کول ښه اخلاق استعمالول دا ډېر بهترین عمل دی او دې باندې ډېر زیات اجر او ثواب ملاویږي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه بیا ابن مسعود صاحب بیا د رسول الله مبارک نه پوښتنه وکړه چې دین بعد کم عمل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل بر الوالدین والدین سره نیکی کول والدین سره ښه اخلاق استعمالول نیکی کول دا بهترین عمل دی ښه عمل دی بیا او الله ته محبوب عمل دی بیا ابن مسعود صاحب بیا هغه تپوس وکړو ثم ایو چې بیا کوم عمل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا کوم عمل دا بهتر دی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل الجهاد فی سبیل الله الله بلار کې جهاد کوم انسان ته چې والدین ملو شي او دا والدین د ته د ضعف د بوډاوالي په حالت کې ملو شي او دا انسان جنت ته داخل نشي دغه انسان دا ډېر بدنصیبه انسان دی ځکه د ته جنت ته د تلو یو اسانه لار ملو شوه او د بیا هم جنت هغه حاصل نه کړو والدینو اطاعت به سړی کوي د هغوی کار والدین بچي ته د نیک کار حکم کوي یا د یو جایز کار حکم کوي هغه منل په کار دي د هغوی اطاعت دا ضروري دی د هغوی تابعداري دا ضروري ده او خپل امورو کې هغوی سره مشوره دا بهتر عمل دی دغه والدین که چرته مسلمانان نه وي کافران وي بیا هم دې سره ښه سلوک دا پکار دی او ښه سلوک به ورسره سړی کوي ښه اخلاق او نیکي به ورسره کوي او والدین که مسلمانان نه وي او یو انسان ته د شرک یا د کفر حکم کوي چې شرک وکړه یا کفر وکړه یا کافر شه نو دغه خبره د والدینو د شرک او د کفر خبره یا د ګناه خبره دا به انسان نه مني که یو پلار خپل بچی ته د شرک یا د کفر حکم کوي یا ورته د ګناه حکم کوي نو بیا په دې خبره کې د ګناه په خبره کې د شرک او د کفر په خبرو کې د والدینو تابعداري دا نشته دی